قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين عزیزانو دی وخت کې یو داسې باس تاسو په مخ کې شروع کوم چې دلته چې واوري یا کورونو ته چلار شي سوچ په وکړي چې د کائنات مالک هغه د خدای ذات دی او دغه مالک د خوشحالولو د پاره د دې مالک په حکمرانۍ کې څنګه بندگان تیر شوي دي او سسې کړی دي عزیزانو دا نن او سبا او رز لوی تعلق چې دی هغه د ابراهیم علی السلام سره لري ابراهيم عليه السلام هغه انسان چې د پلار نوم یو ازر او هغه ازر چې هغه ډېر لوی بت پرستو ابراهيم عليه الصلاة والسلام چې څو وخت کې پیدا شو د مور په غېږ کې نری ولیدو ابراهيم عليه السلام فرمایل چې هاذا ربي زما رب دا ده دا خدای نه دی کم شی چې زوال کوي هغه خدای نه کیږي سپوږمۍ ولیدا التم دا خبر او الله غ ذات نه دی چې کم ذات لا فنا وي الله غزاد ته چی ټول عمر به په یو حال وي ابد الاباد دا الله په تعریفونو کې دیر دي او یو پکې دام دی چې مالا ابتداء له ولا انتها دا الله تعریف څه دی چې هغه نه ابتدا لري او نه انتها لري علماء منطقین وایي چې الله قدیم دی قدیم دا معنا ده چې هغه د پارا صحت نه قدیم معنا پخوانه اوس کله پخوانه ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرمایل چې الله غزاد ته چې غزوال نه لري په دغه انداز باندې د لوی شو پلار ته ډېر مشکلات پیدا شو چې دا زما زوی په کومه لار روان دی ته بوتانو ته خدای وې بوت ته خدای وې انی اراک وقومک فی ضلال مبین زتا او ستا قوم په یو لوی گمراهی کې ګورم پلار ته وې عزیزانو پلار ورته وی چې زبدې سنسار کوم مړ بدې کوم ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل چې ساستغفر لك ربي کمن نشو رجم کوم دی دی ورته وی استغفر لك ربي انه كان بي حفيظ زما رب ما ډېر مهربان دی پلارا زبتا د پاره دا غنا معافي غواړم بخنه بو دا څومره لوی امتحانو د پلار او د زوی بیا به دا بوتان ابراهيم عليه السلام تور کړ چې دا بازار ته یو سو خرڅ کا او د دې متعلق دا اعلان وکړ چې دا د څه خدای دی چې د ټولو مرزونو دوايي ده زون ور کوي نور ور کوي رزق فراخي بیماری لري کوي وغیرہ ابراهيم عليه السلام باغ بوت چويست نو پکې به ورته کړه واسو او په بازار کې به راخکو او چغې به والي چې راشي دا هغه بت ته چې سترګې شته په لیدل نشي کوله خپې شته په ګرځېدل نشي کوله خلای شته په خبرې نشي کوله وګونه شته په اوریدل نشي کول خلکو بچو اوریدل ودا دا خدای مونږ سکو چې نه په سترګو لیدل کولای شي او نه په غوګونو اوریدل کولای شي ابراهيم عليه السلام ورته وی چې دغه شه دې نو کاله یو او سبا به بیا دا چلو او بل سبا به بیا دا چلو آخر دا خلق ور تراجم شو چې بای دا چې خدای مونږ ته نه دی پکار چې نه په سترګو لیدل کولای شي او نه په غوږونو اورېدل کولای شي او نه په خله خبرې کولای شي د ابراهيم عليه السلام د شان ته وګوره او د د عقل ته د حق ویلو د پاره کوم لار جوړ کړه او کومه طریقه یې جوړ ورته وی چې خدم تاسو داسې خدای نه دی افق چې هغه نه لیدل کولای شي نه اورېدل کولې شي نه خبرې کولې شي نه خپې شته په ګرځېدل کولې شي وینا ورته وی چې دا تاسو په دغه کوټه کې درې سو شپې ته پراته دي خدا ټول دغه سې دي کړ د دې د زمانه درې سو شپې ته خدایان وی دا ټول دا سیدی کن دا جهل عالم او گورن ورطوئی چه نا آدا سیدی دی اغی ارس کولے شی خدا تچکم بود خرسے دکی دا کمال نشی ابراہیم علیہ السلام و سلام ورکی ہوئی چه خدا والله العظیم چې دا په دې کوټه کې درې سو شپې ته خدایان چې تاسو پراته دي چې دا زی دی پرې ندم چې دا مې ټول ټوټې کړی ابراهيم عليه السلام دې یواز او پلار او ټول قوم او ټول قنبا خلاف او ده یواز د الله د دین د اعلا د پاره چې سره ملا وتړي هغه ته د ملا تړو ضرورت نه کوي هغه ته د توپ او د ټینکونو ضرورت نه هغه ته د اصلي ضرورت نه هغه ته صرف او صرف د ملا تړلو ضرورت چې یو ځل ملا وتړلا بیا د الله فوج او د الله ټینکونه او د الله توپ دا غنه غیر چاپیری او دا غیر حفاظت کوي او چې یو الله دې مرګره شي او کیا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای دې مرګري ټول کائنات دې دشمنی ستاسو څخه کولای نشي عزیزان ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته د خپل قوم راغی چرازا میلې لزو نن زمون قومي ورځ ده جشن دے میلہ دا ابراہیم علیہ السلام تو السلام ورتو فرمائل چی انی سقیم زدیمار ہے زنشن انی سقیم پورے زمون په دې مبارک ملک کې قسمه قسم خلق شي او یو ډله په کې داسې ده چې هغه دا شی نشانه کړی دی چې تاسو وایي چې پیغمبران دروغ نه وایي نو ابراهيم عليه السلام خو بیمار نه و نو د قوم ته ولې وی چې انی سقیم عزیزان مرض یو دړه مرض دی او یو د بدن مرض دی چې سړی تبي نیولې تاسو سرشتیا وای چې د یو پیغمبر قوم د قوم د خدای په مقابله کې بت ته خدای وای داغه پیغمبر زړه به جوړ نه کنا جوړه درې سوش په تو بوتانه په کوټه کې یخي او هغه ته خدایان وای دا پیغمبر زړه بسنګ دی او سب جلا خبره ده چې مونږ او تاسو چې څومره خلک زیات مرتد کیږي نو مونږ خوشحالي سمره خلق زیات خا خرابېږي مون خوشاليږو ځکه چې مون ته هغه درد نه دی نصیب شوی چې کم درد د پیغمبرانو پړک مون لګیایو خو مون ته هغه درد نشته ځکه چې زمون زړه د خدای کور نه دی چې زمون زړه د خدای کور شو په خدای قسم راشه زما دا سینه وشلوا او زړه مې بار راو باس او بیا مې زړه سوري کا او دنیا زما د زړه په نقطه کې وګور بخدا کے سینہ امرا بشگا فجان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد اے اللہ زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا سکار دی چې دنه نه راځي نو عزیزانو چې د چا زړه د خدای کوي هغه زړه ته بیا پته لګي چې د دې خدای خلاف چې څوک کوي او د دې مقابله کې څوک بوت ته خدای وایي چې ستا زړه بیا څومره بیمار معرض داو چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام قوم چلارو میلې ته دلارو تبر رواست چې تبر راواغستونو درې سوا او شپېته خدایانو د دې قوم نو دا وارو واړه بوتان چې دې ټولو نه سرونه پرې کړ او تبر یو د غاټ بوت ته پوګه کړ او دې تلار قوم چې څو وخت د میلې نه واپس راغی چې زه چې د خدایانو سلام وکړو بیا وځو چې ورننه وتی دي نو ټول خدایان چې دي سر پرې کړی پراتی چې سر پرې کړی پراتی دي نو اریان شو تبر دې غټ بوت پوګه پروت دا چا کړی دا چا کړی چغه سوره بد حال جو دا ابراهيم کړی ورشي راوي دي سي لار ورته سراي وس چرای وستو چې دا دی ولی کی اوس تبر غټ بوت ته پوګه پروت دا دی ولی کی هغه ورته بل فعله کبیر ما خونه دې کړی تبر به چا پوګه پروت ته بدنامه وای څو ته خو څه کړی هغه ورته وی چې دا شرط دا کار کولی شي اس چانه سر پرې کولې شي نو ابراهيم عليه السلام ورته وی چې ډېر خدا سم چې خوخه د ما سره وکړي خو یو خبره مې واور دا غټ خدای دی دا لاندې واره واره خدایان د دې غټ خدای په مخ کې دا واره خدایان علاله ده او دغه ګونه کو نو سبا چې تاسو د قیامت پر ورځ خدای راونی سی او تاسو حلالای نو دی به څنګه غږ عزیزانو د عقل انتها ده انتها ده د عقل د باطل مقابله داغه انتها ده ورته پلار دا خدایان نه دي دا بوتان او بوت چې نه دای څه شي کوي دولت پیسې په دې څوک سره کیږي نه رحمان بابا وی چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان انسانیت خو په دولت نشي رحمان کبوت سل دل د سروشي انسان نه چې ابراهيم عليه السلام د شپږ میاشتو په انګار کې څو وخت نمرود اچولو نو جبرائیل ورته راغی چې امداد درکم ابراهيم عليه السلام ورته وی چې نه وی چې ولی وی نمرود څوک دی چې ما پور کې اچي چې څوک نه اچي هغه پوهېږي امداد پوهېږي نو چې اور ته وورځولو اور ته څه وویلی شو یا نارو کونی بردن و سلاما خبردار چې وې نه سوځي نو عزیزانو د مقربین امتحان چې دا هغه بذات تکلیف نه هغه دنیا ته خی چې آینده چې په تاسو هم داسې راشي نو تاسو به ما هېروئ نه نو ما تاسو ته ارز کړی چې انبیاو سره الله پاک قسمه قسم امتحانات پر راوستي دي او د انبیاو امتحان چې وو هغه د ابتلا وه او من باندې چې کوم تکلیف راشي ګوره دا سزا وي د نمرود نور چې د پاس نه وکته چې دا اور خو ګلزار شو تاسو چلو نو محل نه راکوز شو ولا رااله نو ابراهيم عليه السلام نه تپوس کوي چې دا ته خو زما پلا رور کې وګرځولې دا اور در باندې ګلزار ولې شو ما یو کلمه ویلا بس دا اور را باندې ګلزار شو ویل کما کلمه دی ویل ما ویل چې لا اله الا الله ابراهيم خليل الله دې کلمه در باندې اور ګلزار کو ویل او هغه په مغه ځای کې چې لا اله الا الله ابراهيم خليل الله او زما پلار په نه حق دی هغه خدای نه دی خدای هغه دی چې د ابراهيم خدای د نمرود نور عزیزانو دا لا اله الا الله غوي چې د نمرود غوندي چې د خدای دعوا یې کړې و او پیغمبران په اور کې چې اور ته ورننه وته او په ابراهیم ایمان راوړو ستاسو زمونږونه براسو کی یا زمون خځه بداسي نو عرض مدا و عزیزانو چې دا عرش اعتقاد غواړي او ایمان غواړي یو بزرگ ته سره راغی ورته ما ته داسې وظیفه وخای چې وبو د پاسه روان شو ول داسې وظیفه ویل ول ورشه چې سین لور شي سوچ موچ مکوا په ورګډ شه او زمان نامه والا ابو زر ورته وي ویلې خج چې ورغه چې سین لورغه په ورګډ شه او چې سین ولو خطا کول د پیر نامه تیرا شو یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله او چې یا الله یا الله کړه او بو د پاسه روان خو په بو ګرځې دوه بزرګ ته بیا را څنګه چلو شو لکه یزي کو خلارم په بو چې ورګړی شو مستان نوم را نه ير شو چې بو ګیرولم څو وخت کې الله الله مې د خپل نه وته وی بچی دغه وخت کې ستاسو کې بل څه زما ماما جوړه کې واوې نه وې د خزې دی واوې چې نه وې د بچو دی واوې چې نه هیڅ نو سیوا د الله نه چې په دغه وخت کې دې دریاب کې مې د الله نه سیوا بل څوک بچ کولې نشي ول دا یاد لره په بو ما خلک ګرځې دې شي چې زړه نه ارث وځي او الله پکې راشي استاد زړه کې الله یا لمرا دارت بالکل خالص ایس پکی نہیں سیوا دا اللہ نا اغا او بخو گرزے دا سکے پا خدای میں دے قسمی چی تبع او گورے چی دا اغا روح با پا صدرت المنتحا با دے ناس او دا اغا روح با پا عرش معلا با دے ناس خو چې د الله کور شي زمونږ نه د الله کور ابل ورځ قربانای چې تاسو کور اول په ایمان وای چې د قربانای سرمنې لپاره څه سوچ مخشوه چې هغه ظالم نه فقط دا چې صرف ظالمو بلکې هغه به ځان ته خدای هم وي دا خلق ته ویلیم چې تاسو څه کوئ ما ته وایي چې څه غواړی چا در کوم نو ما نه لوی خدای بل څوک دی خلق مجبور د یری ورطلب د تبع خدایم وی سجدې به ورته کولې کافی زمانہ دنیا په دې قهر اخته و ابراهيم عليه صلوات و سلام په خپل ژوندګۍ کې هر حربه ور سره استعمال کړ او دا به ورته وي چې د زور خبرې مکوه زور صرف یو د خدای د ذات سره خوند کوي بنده به څه یو داغه به زور څه هغه به وی چې د خدای ذات زین ابراهيم عليه السلام به ورته وی چې د خدای ذات چې څو وخت کې تار ونیسی زب بیا درته وایم چې تو ځان خلاص عزیزان چې څو وخت کې راونیو بیا ځان نه خلاصې ده او راویني ودا چې نه توپی دی او نه ټینکونه دی او نه جازونه دی یو وړو کې غوندې ماشه دی او په دې سپېګمه کې نه وته او دلته کې نه د غریب والے او زمکه سره به ټوپونه والو غرق شم تباہ شم الا وهی می په سر سر کړه د خلق په لاس کې راوړې او د په دا سر به ټکولو چې سر به ولا ټکولو او ماشه به په آرام شي کینی بنګې ده ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل چې اوس د خدای ذات ته کې او بل ذات ته چې چاته راونی ورشه خپل فوج تماشا دی وکا فوج ټول ماشو خړل تیار پر راغلی و چې تیار لاړه په میدان کې د زرګونو فوج دانچی ولاړی وی دا ډوکو غوخه ور پورې نو واده و پلار روان دی ابراهيم عليه السلام ور سره بي بي دا داغه بادشاہ قانون داو چې کم سړی سره به خزا و ما به ته اغستا او چې خور به ور سره نو هغه به ته نه غستا اوس د پیغمبر د شان سره چې خزه تی وایي نو ابراهيم عليه السلام خپل بیبي ته وې چې کتانه تپوسو کو چې د دې څه کېږي نو تور ته زی خورې ولی ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړی او خزه اسلامی ټول رونه او خوین دي انما المؤمنون اخوه نو هغه خبره دا وا چې ابراهيم عليه السلام ورته وی چې چونکه په اسلام کې ته زما خورې شریعت کې زما ته په حق دې نکاح غستې نو تور توای چې زما رور دی ادا شو نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو حقیقت خدا سي نو او ارشه چې دا غيو حقیقت او یو ماهیت لري امتحان د ابراهيم عليه السلام حکم ورته وشو چې او ابراهیم اسماعیل د مور په غیږ کې ده او د بیبي نامه ده بیبي هاجره علیه السلام دا خزا او دا زوی دی د شام نه بوزا او د مکی په دشتو کې پرېږده او ته ترې ځه ښځه او زوی روان کړه د شام نه راله مکې ته مکه دغه وخت کې وادي وه د دوو غرونو منځ کم ځای کې چې اوس د زمزم کوه دی دغه ځای کې ښځه او بچی کینول او دی ترې روان شو خزه ورته چرته دې سړی دا مونږ دې چرته پریو ویل چې چارا ته ویلې دي هغه ته مې پرې خو یو زدر نه لارم شام ته بی بی حاجره ورته ویل چا درته ویلې دي ویلاو چارا ته ویلې دي چې اسماعیل او حاجره دلته پرې دا ته تزا ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه ښځه وه اسماعیل تکې شو ماشوم دې لته ټکې نو مور او بل ټکې د دې صفا مروه په دې منځ کې بی بی حاجره او تر او تر منډه واله کله به په یو غونډه او خطا وب به لټولې کله به په بل غونډه او خطا وب به لټولې اخر وبنوي نا امید را روانه شو چې را روانه شو دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې وبره وباسه دلته ټکول او د خپو کې د وبو چینه راو پټ کېده چې چینه راو خود کې ده بیبي حاجره وي چې الحمدلله او بخو پیدا شوي خو زر شګې راټولې کړې او بونه ګیر چا پیر واچولې چې چرته اونه بیږي خلاص بشي آب زمزم زمزم ویلشی ادرے گا ادرے گا زمزم معنا ودرېږه نو دی اوبو ته بی بی حاجرې ووې چې زمزم ودرېږئ بهېږئ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بی بی حاجرې رحم وکړي کدی اوبو ته زمزم نه ویلې نو دا اوبو به بدلې او ټول دنیا به خراب کړي او چې هغه ورته زمزم وې په ځای ولاړې پاتې نن ورشي د عربو هغه دشتي د عربو هغه سوکړه د عربو د اوبو هغه نهر زبیده خوبونو پورې یو بل خبره وره زبیده د بادشاه خزه وا د بادشاه خزه خوب یې ولید چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي زبیده دا خوب ګوري د بادشاہ خزه ده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي اوس تاسو ته که دا څوک وایي چې هلکه ما خوب لیدلی چې ما سره ټوله دنیا بدفعلی کوي تاسو وای دا خو ډېر پلیت دی څه خراب خوب لیدلی داسې به وایي که نه دا څه ده شیخان میخان علامه تراله زبیده وی داسې خوب مې لیدلی دی چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي ورته خوب د رښتیا هم دا لیدلی دی ویلاو ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والي چې ټوله دنیا به پرې فایده اخلي ستا د خوب دا تعبیر دی نو زبیدی بیا د شام نه دا میار راوسته د مکې ته چې هغه وخت کې د اوبو قاتو نو د شام نه میر را روان کو او د مکې په کوسه کوسه کې ګرځولې دی او په دا دا ټاکای لګېدلې دي او اهل مکه ټول داغه کوو نو بر او باسي او کورونو ته نه زبیده اوسم اتیم خوب په ظاهر یو شی او دا غیر تعبیر چې دا غو بالکل برعکس تاسو خیال راکړئ نو اوبو ودرې دي او بی بی حاجرہ حیران ده عزیزانو تا وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي په دې لار قافلې زی شام ته مدینه ته دا هغه قافلو والا وی چې دا فقیران ناس دي دلته سو نه سو ولا ورکه دا ګذره اوقات په دې اسنا کې اسماعیل علی السلام د دولس دیارلس کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د کجورو چوپړه یې جوړه کړې وه او په دغه کې به مور او زوی دیارلس کاله دلته اوسېدل حد دی د امتحان علامه ثناء الله پانی پتی لیکلی دي چې د ابراهيم عليه السلام زړه په کله ملاقات ته وشو چې زه او خزه ګورم نو د شام نه مکی ته په ډیر مزل دی نو بوراق به ورته راوسته شو په بوراق به سور شو بوراق مطلب دی د هلیکاپټر دی کې به سور شو را بغه په مکه کې د دې ملاقات به وکړه بیا به ورته چې ودی کته وځه نور زیات به نه ساري کېدل حدو د امتحان پلار راغی او خزه او بچی ناستی او پلار ته وایي زته دوی په دا دشت کې ناستی اوس په دې یو خدای پوهې دی ځان تخپل غریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او خزه دی ته په مهره کې پرې دی او تا ته حکم وشي چې ته تیزا ستا پړه به ستیری حد د امتحان نو ابراهيم عليه السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړ قرباني ابتدا د آدم علی السلام د زامنو نشو او بیا اهم امتحان الله پاک په پا ابراهيم عليه السلام کړ هغه امتحان د ابراهيم عليه السلام الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بیان چې ابراهيم عليه السلام تما په خوب کې وې چې قرباني وکړه او قرباني داسې وکړه چې دا زوی دی حلال کا د چې سار را پاسې ده زوی راوغوښت اوس زوی ته وایي چې بچیا ما بیګا خوب لیدلی دی او خوب داسې دی چې زه تا لالوم انی ارا فی المنام انی اذبحک ما په خوب کې ولید چې د تعالالو اوس فنظر ما ذا ترا بچیا تم وګورا چې ستاسو خیال دی سزه ته د دماغ رسی فکر وکا او زوی ورته وایي چې زما پلار پیغمبر دی او د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وی ما سکار دی چې زبر د پیغمبر د خوب متعلق سوچ کوم یا به فکر کوم د پیغمبر خوب کې به سوچ نه کې نه به فکر کې چې خوب دی نو هغه وحی ده او چې وحی ده نو ما ته بسر او چشم قبول ده زه ورته وایي قال يا بت افعل ما تؤمر يا بت افعل ما تؤمر اے پلارا چې سا مر درته په خوب کې شوه دې فورا هغه کار وک دا اوس ان د لوی اختر ورځ دا او د سبا ته بچیا ما ته خو امر دا شوه چې دا زوی دې حلال کا نو تبسکه زبتا لالو ما ان شاء الله من الصابرین کله خدای رضا وشي نستا د چړې لاندې به صبر تب مال علی او زب صبر کوم زب صبر لار کو ډېر زیات خوشاله چې ماشوم بچی ته وګوره ورته ستا خدای ستا د زوی قرباني غوښتي ده بیبي هاجره ورته وایي چې اے ابراهیم زرکوا تاخیر نشي چرته خدای بدر نه ناراض مور زور او نیو پاکي جامې ور واغسته سر ولا ورکو سترګې ولا تور کړې پړه او چاړې پلار لپلاس کې ور کړو روانه کو مذبح پلار زوی پلار ته په وخت کې وای چې پلار یو څو خبرې درته کوم پاغه به عمل کوي رومبنه خبره خدا ده چې ما لاله نو زما لاسونه وخته به کلک کلک وتړي اصله کې د ساوتو په وخت کې زما په لته ته چرته ونه لګي او بیا د دې به وشي نو زما قرباني به خدای قبول نه کړي دویمه خبره دا ده چې خپل سترګې به وتړي اسنه چې دا لالولو ټایم کې ستاو زما سترګې سره مخامخ شي نو زما په لالولو به ډېرو نشي نو خدای به درنه ناراض شي درېمه خبره دا ده چې زما د مرګ نه رسته زما مور ته ونه وې چې اسماعیل چې ما لالولو چې دا زما کمیس چې دی دا به ما نه وباسي او زما مور ته به ورکي چې اسماعیل وې چې تر څو ژوندې نو زما په دې کمیس زما تسلی کوا اوس یو خدای پوېږي دا ستاسو زما د عقل خبره نه ده یو خدای پوېږي چې زوی پلار ته دا خبرې څه وخت کې کولې چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علی السلام پړه څه تیرې اوس په دې یو خدای پوه دی او د دې د زور اندازه ما او تا ته نه لګي دا به ابراهیم علی السلام یا د دې زور اندازه په اسماعیل مور ته پته وه چې علالولو له روان کو دا دروازې ته ورپسې راله او وروسته نه ورپسې کته تا زور باغی ته پته وه مونږ ته پته نه منا ته چې راورسېدل وطله للجبين اور کله چې پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته ګردن نهاد ودرې ده اصل ما دا مان وطله للجبين او لاسونه خپې ورته وتړل او په دې ځای ورته خپه کې خو په دې مرای ورته چاړه کې او سترګې تړلې چې چاړه په کې خو آواز کوي بسم الله الله اکبر راکاږي مړی نه غوسي بیا وی بسم الله الله اکبر بیا نه غوسي چړې ته یا چړې د خدای نه بدی په جهنم کې غواړم اوس دې ته اندازه وکړي چې چړې د زوی په مرای کې او راکاږي او غسینا دا بل امتحان په ابراهیم علیه السلام چې زوی یعنی چې کشته او مرای غسه شي خو بس خلاته وي نه چې دا دا ته او لا غسیدیم نه اور کې د هغه شفقت ا د بچی درد دیم پر کی توبه استغفار توبه استغفار د خدای لاک لاک شکر وباسي چې دا امتحان خدای ختم کړي دي کدا امتحان وسم باقی وي چې تاسو الکه زوی حلال تاسو هغه هغه ورني ته خدای ته راځي کړې زوی دې چې سور کا سری قسم په خدای کې راو پر دې او په مړای ورته چاړي او بیا د اسماعیل باندې بچي دفتر ګرک جبريل ته حکم کیږي ورشه ګډور راواله او د دې خپل کې سملا او اسماعیل درنالال د جنت نه ګډور راغې خپل کې واچولې شو دې مقام کې چرته یو تقریر کې ما ویلو چې د دې ګډوري وخت بیا چاو پړې کنه دا یاد لرئ بیا پاتې نشي دا چې مړی باندې چاړه راښکه مړی غوسه شو او پرلار شو د ابراهیم علیه السلام شپاړه سنې یقین راغی چې اسماعیل مې حلال خپل چته کړه او سترګې پرانیستې چې ورته وخو ګورم لګ او چې داسې ورته وکړه چې ګوري ګډور اعلان دی حلال پروت ته اسماعیل علی السلام ولاړ دی چړې ته بیا لاس کوچ دا ولې ما ته خو حکم د زوی د حلالولو شوی و دا دې بچ ولې شو بیا په ورتوب کول او ما خپکېګا سچ در ته خوب کې ویلي شویو عادي پورا کړ ابراهيم عليه السلام رسو چې واقع دا په امتحانو ابتلاء خدای په کې کامیاب تاسو خیال راغلی عزیزان ارز داو دا بنیادی شیده دا قربانه دغه بیا معمول را روان دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول را روان دغه ګډونه چې دې ځای کې حلال شو علما وایي چې د دې ګډونې د غوښې درې حالت یا خدا چې دا ګډونه جبریل راوسته او د جنت نه امتحان په وشه چې امتحان په وشه نو دا ګډوره واپس بیا جنت ته لاړ ځکه چې دا هغه ګډوره چې کوم د حابیل او د قابیل منځ کې مناظره شوی و او د هابیل ګډو الله او چکرو جنت ته په جنت کې پالل کېده د امتحان د پاره راغی واپس بیا جنت ته یو روایت دا ده یو دا دی چې د دې ګډوري غوښه ابراهيم عليه السلام مکه ته راوړي او دا و چې کړی او ډیر وخت پورې بیا بی بی هاجره او دی او دی سره خوري زکه چې د دې ګډوري خکر کافی زمانه پورې بیا په بیت الله شریف کې ځوړل یو دار یو دادې چې په دې لار یو قافله تلا د بدوانو دا غوخه هغه قافله والا وخړل علما وایي چې ترجیح زیاته دې خبره ته ده چې دا غوخه و چې شي یو څه کې وو د لوی اختر نه سیوا دا درې ورځې چې دي دیتا ایام تشریق ہوا ہے تشریق په عربي کې غوخه وچولو ته وایي غوخه وچولو ته تشریق وایي نو دې درې ورځو ته تشریق ځکه وایي چې پرونبای ورځ د لوی